وعلم من البيان ما لم نعلم ماتنا للرحمت حمد د باری تعالی ذکر کو حمد کی جمله حمدیه ذکر کړه الحمد لله د دې جملې نوعیت چې دی نو هغه دا دی چې دا جمله فعلیه دا جمله چې کم دنو اسمیه معدوله عن الفعلیه ده ما عامل د مفعول مطلق نو عامل د مفعول مطلق څه کیږي حذف کیږي نو حمد تو تس شو حذف شو نو حمدا لله پات شو څه پات شو حمدا لله نو حمدا د خدای په قدرتونو حمدن شو او لپلام په داخل شو نو الحمدلله شو دا د خدای په قدرتونو شوی دی معترض داسې وي چې دا داسې وو چې حمد الله حمدن حمد الله نو حمد تو شو حذف شو الله مفعول به الله سو نو هغه نسبت د پاره حمد تو خو حذف شوی دی نو لام سکو راوړو نو لله شو څه شو لله او حمدن حمدن شو نو لله الحمد شو څه شو لله الحمد نو دا خو پکار لله الحمد تاول الحمدلله راوړو پکاروم د غشانتی وا زګه یو به حسر پیدا کی لله الحمد او دویمو دا الله نوم دا الله نوم دی یارانو دا الله نوم به مخ کې شي کنه او حمد بس شي رست شي نو خه خبره ده دا الله نوم دار څه نه سره مخ کې دی نو لله مخ کې پکار دی او الحمد سو پکار دی جواب دا دی چې یو اهم مقامی وي او بل اهم نفس الامری وي د الله نوم اهم اهم نفس الامر دی کته مخکې کې او کته رستو کې داغه اهمیت خرابېږي نه او دا مقام مقام د حمد بیانولو دی نو کدی کې که حمد رستو شي نو د حمد مقام بیا نه معلومیږي پوه شوي د حمد مقام بیا نه معلومیږي نو د دې وجه نه موږ حمد څه کو رامخ کې کو حمد هم سکو رامخ کې کو او لله هم سکو پرستو کو او هر چی اختصاص ته نو کاغذ تقدیم نه پیدا نشو نو د لام نه خصوص شو پیدا شو ځکه اللام لل اختصاص لام د چا د پاره دی اختصاص نو الحمدلله علامه انعام دا اوس محمود به ذکر کوي چې د باعث علی الحمد چې د الله رب العزت حمد ویل کیږي نو د څه د وجه نه ویل کیږي نو باعث علی الحمد ذکر کوي چې علامه انعمه علامه صفاتونه الله لره دي د وجه د احسان کولو د الله نه په منګ باندې د وجه د احسان کولو د هغه نه ځکه چې په موږ باندې څه کړی دي سانات کړی دي تاسو ترجمه ته فکر ونو که چې ما کوم ترجمه وکړه اعلی انعامه ترجمه ما وکړه ما ما واغسته مصدریه ما څه شي مصدریه انعامه چې کمندونو په تعویل د انعام سره شو او ضمیر پکې مستترو او په مصدر نکه کې د ضمیر مستدر کېدلې نشي ناغه سره رستو راوړه نو علا انعامه شو ځان لګ لګ پوهه کوي ښا اوس تاسو د تلخیص طالبان یې ښا او سواړه خلک نه دا چې کمدنو اولا نه بلکې دا ضروری دی په دې ځای کې او ما مصدریه صحیح نه نه کما مصدریه مونږوالو نو فساد لفظي هم راځي او فساد معنوي هم راځي توجه سرازي یاره مړه توجه مولي سپټه کې خو ژوندې ساتي کم اس کم یار څه شي ما موصوله والو نو ام راضی فساد لفظي او ام راضی فساد فساد معنوي مخکې کوم د فساد لفظي نه کچر تمون واخلو دی ځای کې ما موصوله نو څنګه بشي علی الذی انعم ما په معنی څه شي الذی شي کنه صحیح ده کنه انعام دا به سله شي کنه څه به شي او چې کله موږ ما مصدریا غستو نو څنګه وا علا ان کتا سو پوښوی نه اوس په خدای پوهه کی دا انعام د چا کار دی او الذي انعم څه شی دی الذي الله دی الذي هاغه نعمت انعام چې کړي دی په موږ باندې کنه ها نو الذي نعمت ته التي نعمت شو کنه نو چې موږ ما مصدریا غستله نو حمد د الله راتو په فعل د باری تعالی باندې او چې کله ما موصوله واخلو نو حمد د باری تعالی راضي حمد د الله تعالی راضي په اثر د صفت د الله باندې چې هغه نعمت ته نعمت خو هغه چې موږ ته را رسیدلې دي او انعام په چا پورې قائمو په الله پورې قائمو نو مخکې حمد د الله شو ډایرک په صفت د چا باندې د الله باندې او چې کلمه موصوله واغستله نو اوس حمد د الله شو په نعمت باندې چې هغه اثر د انعام نه په انعام باندې نه شو پوه نه شوي فساد لفظي په اسانه طریقې سره چې پوه شي پی فساد لفظي دا دی چې کله مونږه الذي والو نو په انعامه کې ضمیر شته چې الذي تراجه دی انعامه کې مخ ضمیر الله تراجه دی غائب د موصول نشتا عائد د چا نشتا عائد د چا نشتا عائد د چا نشته موصول نشته حذف کوي به کنه څه به کوي نو یو حذف ته ضرورت راغی دومره خبره خو نه ده ځکه چې عائد د موصول چې فضلوي حذف کیږي عائد د موصول چې فضلوي حذف کیږي نو څه بشي حذف بشي نو سوال نو لکه دا چې مونږ ته بچاویل چې خیر دنده څه خبره ده ولې کله کله د سر د پارس کیږي حذف کیږي نو کدی ځای کې مونږ چتا ضمیر راو باسو بیا چې کمندنو لکه زمونږ وزن څه کیږي خرابېږي نو بس ضمیر ته سکا لکه علامه انعمه علينا علامه انعم علينا علامه انعم دا څه بوای کنه نو زمونږ هغه سورس کیږي خرابېږي نو حذف شو نو تش حذف د وجنه نه بلکې لفظي فساد دا دی چې علا وعلم من البيان مالم مالم نعلم دا په دې باندې عاطف ته کنه نو قانون دا دی چې کله په معطوف علیه کې ضمیر نو پچا کې بومي په معطوف کې بومي نو بیا به التوم وای او الته کې حذف تاجت نشته ځکه الته د علامه لپاره خپل مفعول څه شوی دی راغله دی او الته کې حذف تاجت نشته دی حذف تاسو نشته حاجت نشته دا په اسانه طریقه باندې شو بالکل په سبا نه یعنی چې کله مونږه ما موصوله والو نو فساد لفظي دا راځي چې دلته بکې حذف د عاید ته ضرورت شي راشي دا دومره خبره نه و خو کچر تکي مونږه عاید محذوف کو چې دلته محذوف کو نو په معطوف کې ویم سکو محذوف کو او الته کې محذوف کېدلې نشي د دې وجنا لفظي فساد راځي نو مونږه ما موصوله غستلې لک په ګرانه طریقې مو وایا هغه داسې چې کله عائد د موصول حذف کیږي او موصول مت قاعده هم ډیره خسته ده که چا یاد کړه پیدا بولور کی چې کله عائد د موصول حذف کیږي او موصول مدخول د حرف جری موصول مدخول له حرف جری نو دا موصول دا عائد چې دی نو دا بم په هغه حرف جر مجروري چې په کم حرف جر باندې دا موصول مجروري امیم زرما موصول شو کنه پرس کستا پنیز نو د په کم لفظ مجرورو په علا باندې نو هغه عائد بوم بیا په علا سوي مجروري هغه عائد نه نه هغه بوم په علا سوي مجروري قاعده دا ده او دلته په علا نشي مجرور کېږي کدلته په علا مجرور کې نو منعم به چې دا هغه به منعم علیه وګرځي علامه انعم علينا توای کنه علامه او کنه نو میم زرما باندې سو علاو نو په هغه ضمیر چې محذوف کین هغه باندې بم سوای علا وای نو چې هغه دی علا کو دار سکو علا کو نو هغه منعم به دنه منعم علیه شو منعم به جدا سیز ده منعم علیه جدا دي نو علا ما انعم بنا نشي ویلې تبه وای علینا نو بیا به علا ما انعم او علینا دواړه څه شي یو شي ځکه باب یې حالت کې صحیح کېدلې نشي او په کار دار چې په چا مجرور شي قاعده دار چې په علا شي او معنی دا وي چې په باز شي مجرور کېدې شنو موافقت راتللې نشي دی وجنه عائد محذوف کېدلې نشي دویمه قاعده دا ده چې علان علم من البيان ما لم نعلم مونږ وایو چې لکه دلته په معطوف کې ضمیر راتللی نشي ځکه دلته ځان سره علامه خپل مفعول راوړی دی کنه نو بل مفعول تاجتو بل تاجتو لکه بغیر د محذوف نه دلته ضمیر صحیح کېدلی شي چې چا کی معطوف کې ضمیر ال بیا سی محذوف کیږي چې کله چې کمندونو د عتب بل فاوی نه کې عتب بل واو او دلته خو عتب بل واو دی نو دلته په معطوف کې بیا هم ضمیر راتللې نشي دا دوه خارجي وجه ولا ویلې صحیح شو کنه لکه معطوف جانب ته هم ضمیر نشي راتللی او معطوفا له ضمیر ته هم ضمیر راتللی نشي نو علامه انعامه د ان انا انعام چې دی یو منعم غواړي منعم خو څوک دی الله دی منعم څوک دی الله تعالی دی ٹھیک شو دوی منعم علیهم غواړي چې په چا باندې څه شوی دی احسان شوی دی ٹھیک شو درې منعم به غواړي چې کم انعامونه شوی دي چې کوم احسانونه نو احسان کوون کې الله دی احسان چې په چا شوی دی هغه مونږ یو خو کوم احسان شوی دی نو دې ماته نه غول نه ذکر کړي په دې لفظ دی ځای کې ول نه ذکر کړي علامه انعام بس اجمالا ذکر کړی دی علی انعامه جواب ځکه نه دي ذکر کړي چې عبارت د الله د انعاماتو د راګیرولو نه قاصرو د الله دومره نعمتونه چې عبارت د هغه د راګیرولو نه سو قاصر دویم کزنې ذکر کول او ځنې نه ذکر کول نو واهم بدا وهم کړو چې دا کمی ذکر کړی دي نو په دې باندې الله لایق د حمد دی په دې باندې الله لایق دی چا دی د حمد دی او په نور باندې لایق او مستحق د حمد نه دی نو وهم پکې د غلطې معنی راتو نو د دې وجه نه چې کمندونو ذکر وعلمه ذکر کړی دی دا په دقه عبارت کې نشته په دغه عبارت کې خو انعامات نشته دا وعلمه دا ذکر کړی دی تخصیص بعد تعمیم نو حذف کړی دی منعم به حذف کړی دی د پاره د تعمیم چې نعمت انتهایی سدي زیات دي هغه حذف کړی د پاره د تعمیم او د ذکر کړی د تخصیص بعد تعمیم داولی د پاره د ښکارا کولو د اهمیت د نعمت د بیان چې دا نعمت د بیان ډیر څه دی اهم دی لکه قران کریم کې د خلقت پسې نعمت د چا ذکر کړو خلق الانسان علمه البيان شته کې نشته نو د خلقت د انسان پسې نعمت د چا ذکر کړو د بیان ذکر کړو دا بیان انتهایی چې کمندونو سو اهمو ځکه چې انسان مدني او طبع دی انسان په اجتماع کې وخت تیری او په اجتماع کې چې وخت تیری نو د ځنی ضرورت بل لور کوي او ځنی د بل نس کوي حاصلې د د ضرورت راځي او بل ته ځنی ضرورت د بل نه حاصلې او ځنی په خپل چې کمندونو بل چاله ور کوي نو په دې کول عمر څوک نه پويږي او بیا په هغه په اشاره باندې پويږي عمر څوک نه وي د چاړه په جبه څوک پويږي مور پويږي خلک وایي کوي چاړه په جبه څوک پويږي مور پويږي وي دې اشاره باندې بس مور پوي شي هر څوک پويږي او کتابت چې دی نو د کتابت هر څوک چې کم دنو او قوت د کتابت لري هر څوک په لیک پويږي او نه پويږي پاتې نشو مګر بیان چې د دې باندې هر څوک چې کمندنو خپل خبره ښکارا کولې شي ځکه د بیان تعریف کړی دی چې المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر هو المنطق الفصیح اپا کې پاکي خبري المعرب عما فی الضمیر چې د زړه خبره ښکارا کی ښکارا کون کې د هغه څه چې په زړه کې دي هغه خبره ښکارا کی نه دا بیانو نو علم من البیان پوهه کړی یو پوهه ورکړی د چې کمندنو په هغه څه چې مونږ په نه پویدو هغه معلم نه عالم څه شی دی مینل بیان یعنی څه شی بیان دا مینل بیان دا څه شی دی بیان مقدم معلم نه عالم مبین مؤخر مبین سره د بیان نه د علامه د لپاره مفعول مفعول ثانی مفعول اول بل اتفاق قذف ته چې وعلمنا دی وعلم پوهه راکړې د مونږ ته من البيان ما لم نعلم هغه چې موږ پینو پویدو یعنی بیان په بیان باندې موږ الله تعالی پوی کړیو دا خطبه راوړه په طریقې د براعت الاستهلال براعت تفوق او کمال ته ویل کیږي او استهلال چې کمندنو ماشوم چې پیدا شي ولنه چغوي نو د اول وهلت نه کمال ښکارا کول یعنی د ابتدا نه خطبه داسې راوړل چې پای کې مقصود تسوي اشاره وي نو په دې کې خطبه کې علم بیان تس شو اشاره شو او په یو اصطلاح کې رستو براشي د درې واړو علوم ته معنی بیان بدیع د درې واړو علوم ته علم بیان ویل شي څه ته ویل شي علم بیان نو گویا کې د درې واړو فنونو ته په دې ټکی سره سوکړه اشاره وکړه وعلم من البيان ما لم نعلم